الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه الايه ډیرو معززو مجاهدینو او مؤمنانو اوریدونکو ورونو په مخکې درسونو کې مونږ تاسو واجبات د امام وپیژندل او د غرنګ اطاعت د امام هغه مونږ تاسو وپیژند چې څومره په مؤمن مسلمان باندې لازم ده چې د خپل امام او د امیر اطاعت وکي او هغه باندې خروج ونه کی اگر که امام ظلم ولنه کې ظالم ولنه وي خو هغه باندې خروج کول هغه من دي نو کله چې داسې امام موجود کړی چې دغه اطاعت کول په موږ تاسو باندې لازم او غا عادل وي او دغه مخکنو واجباتو مطابق وي نو به د امام خپل حقوق دی په شریعت کې چې د رعیت د پاره به پکار دي چې د امام دغه حقوق ادا کړي او دغه د امام دغه حقوق چې د امام ته ورکړي لکه ول اطاعت کول د امام نو دی آیات کې امر دی په اطاعت د عمراو باندې نو ټول رعیت او مسلمانانو لفکار دي چې د خپل امام او خلیفہ او د امیر اطاعت وکړي د غرنګي علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه فرمای حق على الامام ان يحكم بما انزل الله وي په امام باندې حق د چې دا به فیصله د الله په کتاب باندې کوي او بل دا چې وان يؤدي الامانه امانت به ادا کوي چې کوم دین دی هغه به عملي کوي په خلکو باندې او کوم حق چې هغه به خلکو ته رسي او دغه امانت د مشریو د خلافت دا به ادا کوي نو فاذا فعل ذلك فحق على الناس ان يسمعوا له وای کله چې امام او خلیفه دا کار وکړ نو به ټول مسلمانانو باندې دا لازم ده چې د سمع او اطاعت بکي او د خبره به مني چې کله امام د خپل رعیت راوبلی نو معزز مسلمانانو ورونو د امیر اطاعت کول دا فرعیت لازمي دي خو د الله رب العالمین د دین مطابق او کله چې امیر او کله چې امیر خپل رعیت ته امر کوي فنا پرمانی د الله باندې هغه به نه مني ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای علی المرء المسلم الطاعه فيما احب او كره وې د مسلمان د پاره دا پکاره چې دا د امیر اطاعت کې لای خوغه غنو کو بد غني الا ان يؤمر بمعصيه مگر کچرته په ګناو ته امر وکړی شو نو هغه به نه مني ځکه کله چې ته په ګناه امر وشنو فلا سمع ولا طاعه به سمع اطاعت د امیر به نشته ته حدیث د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنن ابن ماجه 2940 نمبر صفحه کې ذکر کړی شوی دی نو معزز مسلمانانو ورونو د امیر د اطاعت په باره کې ډیر احادیث دي چې مخکې بعضی درسونو کې ذکر کړل شو نو اول حق د امیر هغه په مسلمانانو او رعیت باندې دار چې د خپل امیر او خلیفه اطاعت وکړي دویم حق د امام هغه دا دی چې د امام سره نصرت کول د امام معاونت کول دغه سره امداد کول په تقوا او په نیکی باندې لکه الله رب العالمین فرمای وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان و اے خلکو تاسو تعاون او امداد وکړئ په نیکۍ او تقوا باندې او تعاون په ګناه او په زیاتی باندې مکوئ واتقوا الله ان الله شدید العقاب او د الله نه اوریږي یقینا الله رب العالمین د سخت عذاب والا دی نو په دې آیات کې مونږ تاسو ته امر شوی دی په تعاون باندې په نیکۍ او تقوا سره نو په هر مسلمان باندې دا لازم ده چې د خپل امیر او خلیفه سره هم تعاون وکړي په نیکۍ او تقوا کې لکه همدا خبره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه هم نقل ده چې هغه په خپل خطبه کې دا خبره وکړه د خلافت په خطبه کې چې کله دا خلیفه شو وی ویلي اما بعد ايها الناس فاني قد وليت عليكم ولست بخيركم وی فس د خطبه او د حمد او د سنانه دا خبره ده چې اي خلکو زه چې به تاسو باندې مشر مقرر کړی شوم او زه د تاسو نه غوره نیمه فان احسنت فاعینونی و کچرته ما نیک عمل کو او نیک کار مې کو نو زما امداد وکي و ان اسأت او کچرته ما ګناه کوله فقوموني نو زما اصلاح وکي زما خطا چې دغه اصلاح کوي دا خبره د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تاریخ طبری دریم جل 210 نمبر صفحه کې ذکر کړی شوی دا نو دا دویم حق د پاره د امام او د خلیفہ چې دغه سره معاونت کول دغه نصرت کول په نیکي او تقوا کې دغه رنګ دریم حق د امام او د خلیفہ د پاره دغه خرخوای لټول او طلب کول لکه صحیح مسلم کې حدیث ته د تمیم ابن اوس الداری رضی الله تعالی عنه هغه فرمای نبی علیه الصلاۃ والسلام ویلي الدین النصیحه دین خیرخواهی ده قلنا لمن موږ وتوره چې د چا د پاره خیر خوایي د الله رسوله هغه ویلي لله ولکتابه ولرسله ولائمه المسلمین وعامتهم دین چې د خیر خوایي د پاره د الله د الله د کتاب د پاره خیر خوایي ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره خیر خوایي ده او ول ائمه المسلمین و عامتهم او د ائمه د مسلمانانو د پاره خیر خوایي ده د عام مسلمانانو د پاره خیر خوایي ده نو د حدیث کې دا خبر ذکر کړل شوې ده چې دین د خیرخواهی د پاره د ائمه او د مسلمانانو نو مسلمانانو له پکار چې د خپل امامانو او مشرانو خلفا او خیرخواهی طلب کی او څلورم حق د امام او د خلیفہ دغه احترام کول دي دغه توقیر کول دي دغه عزت کول دي لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای من اهان السلطان اهانه الله او چا چې د اسلامی خلیفہ سپکاوی وکړ اهانه الله الله به داس پکې الله به دا ذلیل کی دا حدیث امام ترمذی راوړی دی او حسن حدیث ته دغه وجنه د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه حدیث ته هغه وی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای ان من اجلال الله اکرام ذی شیبه المسلم وی د الله رب العالمین د عزت نه یو دادا چې د الله تعظیم وکي نو د مشر او د سپینګری سړي عزت کول دا د الله رب العالمین عزت دی وحامل القرآن غیر الغال فيه والجاف عنه او د قرآن قاری دغه عزت کول چې هغې کې غلو نه کوي او د قرآن سره جفا نه کوي و اکرام د سلطان المقسط وي او د هغه سلطان او د هغه بادشاه او خلیفه چې هغه عادل بادشاه وي د هغې عزت کول دا د الله عزت دی د حدیث امام ابو داود رحمه الله په خپل سنن کې راوړی دی نو د حدیث نه معلومیږي معزز ورونو چې د خلیفه عزت کول د خپل امام احترام ساتل دا د الله رب العالمین عزت کول او دا د الله توقیر کول او دا د الله قدرت پیژندل دي نو همدغه وجنه د معاذ رضی الله تعالی عنه روایت ته هغه وی نبی علیه الصلاۃ والسلام موږ سره عهد وکړ په پنځو کارونو باندې من فعل منهن کان ضامنا علی الله او چا چې دا پنځه کارونه وکړه دا به ضامن وي فالله باندې الله به جنت ته بوزي اول من عاد مريضا چا چې د مریض بیمار فرسی وکړه او خرج مع جنازه او یا د جنازې سره وته او دریم دار چې خرج غازيا في سبيل الله د الله په لار کې غازي وته د الله د دین د نصرت لپاره د جهاد ته وته او دخل على امام يريد بذلك تعذيره وتوقيره او یا امام ته ورغه د امام په اطاعت کې ځان داخل ک د امام سره بیعت وک د غیر تعذير د غیر توقير لپاره او قعد في بيته او یا په خپل کور کې کیناسته د دې لپاره چې خلک د دنه په امن کې شي د شر نه او یا د خلکو د شر نه په امن کې شي دا پنځه کارونه چې چا وکړه وای دا په الله باندې ضامن دي چې الله رب العالمین به دې بخیو جنت ته بوزي دا روایت امام احمد بن حنبل رحمه الله په خپل مسند کې ذکر کړی دی پنځم حق د خلیفہ او د امام هغه د غسر خیانت نه کول د غسر خیانت کول د غسر دوکه او غدر کول د حرام دي او هغه باندې خروج کول دغه خلاف کول دا په ټولو مسلمانانو باندې حرام دي چې د همدې وجنه روسته به هغه ډلې موږ ذکر کړو ان شاء الله چې هغه امام باندې خروج کوي دغه حکم هم ذکر کړی شي چې د امام نه باغین وي د امام خلاف کوي او بل حق د امام د خلیفہ رد القلوب النافره هغه زلون رد کول د امام ترت چغې نفرت کې واقع شوی او محبت د خلکو راجمع کول په امام باندې ځکه چې دې کې مصالح د امت دي او په دې کې انتظام د امور د ملت دی نو د امام سره د خلکو محبت جوړول او هغه متنفر خلک چې د هغوی زړونه په نفرت کې وي د امام او د خلیفه نه هغوی راجذبول د امام سره محبت کولو ته نو معزز مسلمانانو اوریدونکو ورونو دا کوم حقوق د امام چې ذکر کړی شو نو هر مسلمان او مؤمن له فکر ده چې دغه حقوق د امام د ادا کی او د امام د حقوقو نه سرغړونه ونه کی او نه په دې کې کوتاهي وشي نو رب العالمین دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې د امام دغه حقوق ادا کو او د امام د فار دغه حقوق چې کوم په شریعت کې ذکر کړی شوی دي دا عملی کو نو رب العالمین دې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله تبارک وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين